شروع د نصره نه بعد استعمال شي خداغه شعر چې دغه روډ باندې مقرر وي په دلیاره مقرر وي دا خلی عشر نو خلی د مول نه لسمه نو خلی درې قسمه سوداګر پرسي مسلمون مسلمون پر اوري دا غډې راوي مسلمون ول ځکه چې دار اسلام ده دار اسلام شي بي عاشر خو ا زمينه به کر شلم او خلی البته حربي چې پروشي در حرب ولا کافر ا چې تجارت مل پرور ان به بلا سم او خلی نه صرف پر یسرت سره سم دو پر یسرت سره خلا سم نشتا ا دې سړي ته عاشر ویلې تی چې لا سم او خستین کا یو یو فداغه دا چې پر یسرت سره پر یو حالت سره خلا سم او خلی بدا په طریقه د تغلیب سره دا دوی سرطه تا دوی حالته تا په اول سرطه نه په غلبا ورکلا ایا کنه په حالت سره یو عشرو نه موخله چې شله موخلی په سره چې عشرو نه موخله چې اصل وشته موخلی کنه تقریبا په یو حالت سره وسر وخلی عشر به تویل شي چې خربي مول پروري په دوی حالت یې شیا کنه دا یې عشر نه میږي دویم جواب دغه ده دا لسمه نیمه کړه لسمه چې نیمه کړه که نه و هغه شلمه جوړه شوله مسلمان وایي د شلمه نیمه که هغه څلوېښتمه شوله ا د ه ګ ا چې کومه وظیفه وخلي په شکل د اوسر په شګر دي که نه په دغونه شکل د اوسر لحاظ د په شي کنه چې یا له سما دو یا د رسمې نیمه دو یا د کنه هغه د سمې د نیمه نیمه دو کنه هغه نیمه واه لاس لاس کمیږي کنه به سلام شولا سلام استما شولا او دریم جو بداغه دا چې دا اسم جنس ته عاشر دا معنی نه کې چې لاسه مې وختین کا متکه دیګه سړی کې راځي سمه خلی کړه نو می عاشر شو دا کنه اسم جنس ته اذا مر العاشر بمال او چې روري په عاشر باندې مول د به تعبیه دې پر دوه مره په سر متدی شو اذا مر العاشر بمالين چې روري سودګار په عاشر باندې مول روري مول سره دا ټراک په کنه پر وسلو ایسو چنګي دي کنه چې ټکسي نه وختل شي کنه و هغه چې کله سمي حکومت اداري کوي کنه به چنګي په ځای باندې عاشر به وي کنه ای به دفتر لګول وي و دا مولینا مولینا دا به ونه چې کوي دا عاشر به ته ودرېدو چې ته سودګاري ته سره خمول دا زکوت نه وخله ا د ي مولا مالي بطيني مراد ده هغه سره د سپینزر کسا یا کنه اتجارت ولا ملک کسا سایمانا سکه چې سایما هو کنه او که پر وری کنه یا به عاشر عاشر واسه وخلیکی ته به ورسی امواله بطینی مراد د نار د کسا سره سپینزر دی پیسې دی وسره او یا تجارت ولا مول ده چا دا یا زکوت په کنه خپل د خپل په وطن شي اصل په کیر شي به سره کنه آی به بیا په دې کنه روډ باندې روډ زه دې ملک ته ورسولی یم د میدې د سې میاشتې نه دا خو سالبه سې میاشتې تېر شوي دي چې مو ته پلوس مونږ رغله ده یعنی پیرا کول نه ده په تېره زکوت یې نه په مونږ پر شوه او ته وکړه چې تو سره نصاب پیرا ده ډېر دولت سره او کول به پروګرام زکوت ورکړه دوی ته وکړه چې دا خو زه په څولې نه مونږ ته د میندې د سیمیاشتې نه سیمیاشتې شوې دي که چې مو ته په لوسره ولا د کون نه پتر شوه دا مې چې د کوت نشه په یخ دو ته اشور ولا ده دا جمع کثرت ته پر دو کنه اصل ته مون اشورین زو ته څنګه سیم یاشت نه جمع کلت هو سمریږي کان تر لاسه رسه او جمع کسرت کچ پلاس نه یوتی ته به جمع کسرت ته وی پایکا سودا انکار کو چې کول تند رسولي او سیهای د کنه کول استعمال کړه موز اشورین د سیم یاست نه تر سوالنه جمع کسرت استعمال کړه پلاس نه ډېر دي چې پلاس نه ډېر دي خو کول به په ورسره کنه دا به ومنله په ځنه نسخه شي مونږ شهرین دي ټکا مونږ شهرین دي سیم یا کنه دی ویم یاشتنه یا سیم یاشتنه او کچره کنه شرون به هغه جمع کله ته نه مرادو په طریقه مجاز ځکه چې مطلب یې داغه د چکرا کول نه پتر شو کنه ډېر میاشتنی پتر شوې فقال اسبت موز اسورین زوی تر سونه د موت ته د سیمینې د سیمیاشت نه دا باندې چې کول نه پتر شو او یا داسې ته چې علی دینن په مومن هو کنه پیرینه دورې دی په هو کنه قرضې دی دغه تجارت مو چې زه خرڅ کړ په دې پیسې وکړه کنه زه دې سب ته مومول نه رسېږي که نه یا به ټوله پسې درېمي یا به نصاب نه کامې شي وحلفه او قسم یا وکړو لیا وکړه سود دې کا د سای برشتي نه ګڼل شي که نه چلې وکړو به په دې باندې خلاصېږي به بیا عشر زکوت نه ونوخلي عشر ته جماعت کو چې عشر چاته ویل شي والعشر من نسبه الامام على طريق على طريق ليأخذ صدقات من التجار کافر کنه ابه ا مسلمون د زکوت نشي ټلوله او بل دا ځکه چې سید بنوي هاشمي او سید بانوي مسلمون به وي کنه او درنګ کنه هاشمي به هاشمي بنوي دا نه مسایب به کنه ویلوي په په دې لیار باندې او دا به زکوتینه حل کنه وخلي اسو سړی چې پرولو یې انکار ونه وکړو فمن انکر منهم تمام الحوله چا چې انکار وکړو په سوداګر شې دې پیرا کولی دې کول چې کون دا په پیرا اول فراغ من دینه یا انکار وکړو د خالی کولی دې پیر نه چې پیر نه خالی نه دا په داسې پیری نه دی کانه منکرن له وجوب دا په حقیقت سره د وجوب نه منکر ده عاشر د واپ کو چې په توپ مش زکوت ته زکوت رو کداوی کې چې زکوت نشته به نشته چې کون دا پیرا یا زکوت نه صدقه چې په داسې کنه پیری نه دی پشه پایکت سیدای د زکوت نه منکر ده والقول قول منکره او خلو خلو د منکر وی سره د قسم مال یمین کنه په دوا شي په مملا شي کنه په مدعی باندې شهید وی او په منکر باندې قسم وی د دې زکوت نه انکار وکړي چې زکوت ستاره باندې کنه هغه چې شتا پشه نه ده په دې قسم شته قسم با کو کنه قسم به ورکو به کنه په دې باندې خلاص کو دا اگر که په صورت سے داولی دل شي چې مو زکوت پرې ده خو په معنا سره منکر ده چې مو زکوت نشته ویل شته ځکه چې زکوت مې ور پر کړه ده دا بیا انکار ده و مراد مراد متین ده چې ځا کنه فطر کا سنت عاش نه خره چې په دې کول شي ور بل عاشر ویدا په دې لور یار باندې کنه کاغه خبر و چې وکړل حکومت لوړ کنه عاشر مو کړ کړل لوړه ده چې ګي خالی وکنه به کسل ور ده کنه قسمی نه کوه به د وقایع درز نه وی کنه ولا عشرستانه به کوم بل شت ور کړه کنه دا قسمی نه معتبر نه چې بل عشری ور وی ده دا ډیره ممکنه ده کنه چې دا یور د کوت درو خسل شوی او قسم ده وکړه لانه ادا ول الامانه موضعها ځکه چې داوا وکړه ده د رسوکه د امانت خپل زوی ته چې مو امانت چې زکوت ته زوی ته مې رسوله ده عشرته مې ورده بیا په مسکوت په مسکوت نشته ده اول نه مو د کنه زکوت یې سره په کلی شي کنه ایسې له هور ته ورو یا بزی ته ور د مول او کسا مو کو کنه بیا به رښتینه ګڼم شي یعنی الفقراء فی المصر مو په فرض زکوت ورده باندې چې فقیرونو ته په شار شم ورده دا یو ممکن صورت ده لئن لا دا کنه مفوزا الیه فیه ځکه چې زکوت ور کول دا حوالا وی دته په شار شي په شار شي کنه د خپل حق او اموال باطنانه ده کله شي چې سره وي و ولایت الاخذ بالمرور او د وخت د وخصو کې د عشر اپ په تیرولې سره ده چې په عشر دروړو کنه هیڅ د عشر حد شو د دخولي تحت الحمایت د واجب د خود دغه مولا نن د حفاظت ایس د حکومت په حفاظت سره شو کنه دا د کار چې څه کې کنه لیډ کو حکومت ذمہ وار ده رپورټ پکې کنه چې پروډ باندې کنه لاري لاري وشي کول شو نه لري چې حکومت ذمہ وار نه به حکومت پکې کنه حکومت حکومت نه وخلي په دا سره سره تیر شي به کنه قسم کو وکذا جواب فی صدق السوامه فی ثلاث فصول درنګ کنه حکم دا په زکوته د سوي مشه په درې سره تیر شي په درې مسله شي فصول جمع د فصل د مراد نه مسله ده یعنی چې دا وی کنه عربو سره ده او عاشر وته چې تو سره رمضان کنه سپیرا ده چې کون نه په پیرا کون نه په تر شوا قسم یې وکړو رسمي به نشي ګان ځکه چې د حق نه سچ ته فقرا به تور کوي دا خو سوایم دي اده د کوت خو به کنه سعی او خلی عشر به وخلی و ان خلفا اگر که قسم وکړه وقال شفیرو چې یصدقو رسمي به ګران شي لانه اصل حق علم مستحق ځکه چې د حق حق دوري در سوله ده بچا چې وخریا هو فقرا به تور کوي کنه او دا فقرا به تور کړه دا یو ور چې دا دا وو کو چې مو ور کړه فقرا به تا کنه او قسم کړی شي قسم وکړو به ورستی نه ګڼم شي ولنا ان حق الاخذ للسلطان ایسا وایې مې کن د کوتو خسره کې حق بادشاہ ده فلا یملک ابطاله هدا وقت نشته چې د بادشاہ حق بتیر کو په خپل ورولا کې دي او په خپل د قانون موت کو د کن زکوت په خپل او بسیدا د حق نه ده بخلاف الاموال باطنه ته بخلاف الاموال باطنه نه نه چې پاشه کړه د حق او شریعت حق ورکړو کله شي کن چې د فقراو ته ورکړوي بس هغه به نو خو خلی نه به پر دې کنه هغه زکوت نه ټیر کو دی رمه هغه واقعیا دا څه و چې د زکوت ور کړه او به کی میو زکوت بلل شي چې د پرې کړه دا هغه زکوت نه کده صحیح چې وخت زکوت نه امیر له مولې کس وی راځي په شین یو را دا چې زکوت هغه دا چې دی اصله ده کنه امور چې ستان دا زکوت دا په دبو نه کنه واقعیا دا څه چې فقراوی تر سوله دا هغه زکوت ته فی مبینو بل دا کنه دا بل جرمونادو کنه و ثاني سياسة نه بل کنه سياسة ته يعني دا به تورې سزو نه خصوصي چې آینده دې پر چې سګ دا سګ دام نو کو چې په فرض کو تنه پرې نو کو کنه په پدا به ډېرې کې چې بیا نو خلی خو حکومت کنه نه ویره په خپل پر کوم کنه اې دې کې دې پر دا به لو خلی دا زکوت نه ده وکیل هو ثاني او چا چې نه زکوت هغه چې صحیح وخصو دغه ده والاول ين كان ملف اول كان اصدقاء شو نبي صدقاء شو وهو الصحيح ده خبر صحيح ده شریعت کنه د ته حق نه ورکړ چې ته زکوت یې وسک په خپل وسه کنه یې سوای مې ولا ثم فيما يصدق في سوائم واموال تجارته لم يشترط اخراج البراءات في الجامع الصغير وشرطه في الاصل دنا بعد فكيمه مسئله شي چې رښتینه ګڼ شي په سوائم شي په مال تجارت شي نه د شرط کړه امام محمد صاحب اخراج دې رسید په جامع صغير شي او شرط کړه په مبسوط شي دا چې وی کنه شا چې په داسې زکوت نشته زکه نشته پښې زکوت نشته زکه نشته پښې کنه رسید ته نو وړي کا چې رسید روبوسا او کدان نو ته شال ته رسید نه نو خلی هو رسید خو پټول شي چلے شي نه چې وی کا چې په دې باندې کول نه تر شوې دې به سکه رسید ور کوي یا چې وی کا چې په دې باندې هو قرضادو کنه هو په قرضې شي ډیب ده کنه دې به سکه رسید ور کوي کنه یا چې چې مو فقراوي ته په خپله ورکړه ده فقیر هو رسید ته نه کټ کوي رسید سره په یو سره چې کېدل شي که چې مو نه بل عشر وخته ده کوت کنه هغه مخه رسید ورکوي برات رسید مراد ده کنه نه دوی ته مراد ده هسې عنوان فهم ده کنه چې په کیمه سره تېر شي په سایمه سره رسید نه ګڼل شي رسید په دې سره رسید نه ګڼل شو که چې کون نه پتره په دې سره که چې په دې شکل قرضادو او په دې شکل چې مو نه بل عشر وخته لا خو رسید خو په ټولو شي نه چلېږي مراد یې صرف د یو صورت نه کنه یعنی چې مو بل اخر ته وردا دا زنور زکوت نه خصلا یا د سیارت مو زکوت نه خصلا بیا به توی که چا خو رسید ور کوي ته رسیدار وبسا چې تو سره رسید ساو کنهشتا یا مې صحیح څه دانو خلک چې رسید نه ونه وړي او په وسیله دغه شکو چې نه دا ونه وړي و دا روایت د حسن صاحب د امام خلیفہ صاحب نه لانه ادها ځکه چې دا وو که چې مور زکوت عاشر وخصبل ولې سید کې دعوا او علامتونه په یاد د دعوی دی رښتیول دي پر علامات سره نقش تا کنه چې هغه رسید ور کوي رسید کټ کوي فیجب ابرازها ایګه شکر کول واجب دی ادا کنه رسید دروبوسی او وجه دا ولی وجه دا ولی دا غدو کنه چه نا رسید دا کبه سرابی و کنوی سرا رسید مطلبات نو لکو کنه پا قسم بخلصوی کنه الحط و یلبو لحطه خط هم مشابه وي د خط سره یو خط بل خط ته ورسیخ وي رسید به زولا جوړ کو کنه خط هغه مشابه وي د خط سره یو خط بل خط ته ورسیخ کېدل شي کنه فلا يعتبر علامه نه اکن علامه نه معتبرېږي کنه هغه به وکړي چې رسید راس کا رسید به بالکل ورسې وي کنه هو به کنه هغه د سخات وي بل شعر هغه نه مې رسید وي بلکې سو کله چپ کېږي چپ شو باوي مور با په لګول وي کنه او به دروي دینه فراد به وي میاشت در پیرا شولا چې کدی ولا میاشت څو تر خیر وشتله زه سوونه د خونه زبر سو په کوم ته وی چې تر خیر چې تر فقط درکه لګوا ته ته ډیر مو چې مو ته خنی روکړي پښتنه مو کې بیر شي پیسې وې حبیب بنک ملي شه او اته په چار دا کل چې چا په نوم د خلې وی هغه به د صحت ته کوی په د صحت وروزي کنه د صحت نه نیوي شي کنه هغه هغه منیجر نو منیجر بدل وه کنه نو چې دا خو د زخات نه ده مو په دریو تر مو چې د زخات یو په حساب خو سوي چې دا په دریو په خو سوي دا نه ده کنه نه حتی یو بل حتی کنه حتی بل حتی ورته کېدل شي فلا يعتبر علامتنا البته د حکومت په دفتر شي کنه چې کیم تزویر نه محفوظ وي افراد محفوظ وي پاشه تغیر نشي کېدلی بیا او په دا یقین کې دلشي چې دا محفوظ ده د تزویر نه باجته پټوریونه ولا نه پټوریونه چې لري چې هغه د تزویر نه مخده پټوریون د کنینګرون د غاټه کنه خلک ته نقشې جوړ کړو ختمه ته جوړ کړو چې تم زکه دوی بلته جوړ کړو چې تم زکه دوی هم زکه دوی ته جوړ کړو دا سمره دفتر وی بلکې مسلینا کسا او یا چې کیمه ته زمي سره وی کنه هغه مخفوظي پښه ګوت نشي ولا بیا هغه کنه شاید متبر کړی دي ا چلیږي او هر خاط نه چلیږي کنه چې پاشه دي تصویر و دي دوکې دي فراډ کنه احتمال پښې وي رسیدي را خو نسبات جوړوي کنه فلا يتبر علامتنا وما صدق في المسلم صدق في زمي واغا چې پاشه مسلمان رښتینه ګڼ شي پاشه به زمي رښتینه ګڼ شي غیر مسلم پرولو احتجاج مول سره دا وتی کنه چې کول نه په پیرا په دې شي قرضادو کنه ا مسلمون دا سلوشته بدو دنا شلما دو دبل دو زيف مسلمون دا كنا ن اغا مضاف پہ کنا پہ وصف پہ مضاف علیہ بنوی اے پہ وصف بنوی ن ثابت شرط لکا مسلمون زکوت تا نصاب شرط کنا فراغ دے دینوی تا شرط چے پیرینہ بنوی لکا مسلمون بکا زکا چے پہ وصف بنوی خوی اگر کا دغا زکوت نا او د مسلمون د زکوت دوګین د دوګین شي اته ویل شي چې بیا غانه منافعي کنه ته مو تکنه شل شل کوي خدا خو بیا دوګی نه شولا یا به سمون دې پر کول شرط ته پر کنن پر سره غلي زو خلک نه دا خو بیا دوګی نو خلک دا خو به تل شي به تیر شي مدته کنه دغه خو به ځای شو خلک یا به سمون دې پر دا شرط چې پاسه به کنه قرضا به نیوي د قرضې نه د خوي جسمه پرېغه وی کنه و د وته ته نه کسې چې دا کا قرضې یا پشه به دا غا د مسمون نه دوګی نه ولو خلک نه بشه ولو خلک نه دې ذات بدل شو نه چې دې ته دوه ګیر مې ته ویل شي به په هغه اوصاف به وي چې کوم کنه اوصاف د مسمون په مول شدي کنه خوله نه خول وجود د نصاب فراغ نه دین د بټول پښې پیراوي ولا يصدق الحربي ا خر در خلق کا پیر چې پروشي کنه ا به رښتینه نشي ګر چې کون دا پتر شوا په دې باندې قرضاد و کنه په دا شی به رښتینه نشي ګر اگر کا واقعا دا سویا الا شل جواری مگر په وین دې شو غلمونه شنه ا وین زره بده وسره وین زره وسلی دي کنه غلامون دي سره کنه او یې ورکه چې دا خو تجارت مونږ دا خو خپل وین دي خپل استعمالو او ته چې نه دا خو ته سودګری تر وسې ته خو خرڅوي تجارت مونږ کنه او دوی چې نه دا مو وین دي کنه زه خپل استعمالو او قسم یو کوم په دې شی برسي نه غنشي یقول چې چې هن امهات اولادي دا د مومل ولادې دي او غلمان مو د سره غلام کنه ورکی وي یقول هم اولادي چې دا مو اولاد دي تجارت مول نه ده قسم یو کول برشتنه ګرم شي په دا بره خبره چې کول نه په بیر شو نه ساکنه اې دای نه فرغن ده لئن اخذ منه بطريق الحمايه ځکه چې کیم شي چې دنه وخصل شي دا په طریقه د حمایت باندې دای خو کنه خط کپیر ده اې دوه د سار ولا کنه کټ کول جې دي کچې سیمه سار کټ کې مش په باندې غزي کېږي کنه او دا مول لټ کولا جې دي کنه دا ماري غنیمت ده شریعت می سوي کې چې نه چیر کوي سه کنه او چې دوی ولزا ولګوله په امر مو درسي حکومت امن ورکو چې روښه ته په امر مو دمنه که نه چې ته ته به هېڅ کار سک نه وي که ته د سار بابا چې ته مول بابا چې خو څه به پرې کوي خو دی که نه نه د وخت نه په طریقه د حمایت مونی و ما فی دې من مال او د پرو چې کی مول دا کلر دا کړی دا یحتاج حمایت دا حمایت ته محتاج ده نسب ته نه وی رسوله دا حمایت ته محتاج ده حکومت حمایت کو چې دا وزای ورکړه او دوت ارخلوص کړو حکومت ذمہ وار شو د کنه ارشي نه دای به کنه بسا ټیکس به دای پر کوي کنه غیره لیکن نه خبره ده چې ان اقرار به نسب منفی دی منو صحیح ونه ا دې اقرار په نسب دیږي چې د په قبضه شي دي زونه چې دا اقرار مو اولاد ده مو نه پویلو دي اقرار د په نسب دیږي چې د په قبضه شي دي اویر کیو منه اذن چې دا نسب مو نه ده دا اقرار صحیح ده ځکه چې انسان دا د انسان داسې بال بچ وي که نه بچ دا وي که چې دا د ما اولاد دي د مونه پیدا شوي دي دا خو د تجارت مو نه ده د اقرار سیده خو قسم سره بچ دا اولاد سره اولاد خو مې راوړي نه کوي که چې دا وینې که نه د ایمان دي دي که نه بیا فقدا به امیت الولد ده درنګ که نه په امیت الولد باندې چې کارو کو چې دا مول ولد دي تیار کوم دا کنه آی اقرار سي شو به تبا لانها تبتني له ځکه چې مول ولد ده بنا ده کنه په دې نسب باندې ا ت خو بیا کنه ولات پیدا کړي نه چې کنه مې مار باندې نه وي نه فن عدمت صفت المالیت فيهن ا دې وجه نه په دې ویند شي په دې وړ کې شي د مالیت صفات ختم د مول نه ده اتجاب ځکه چې نه کنه ملودا نه خرڅېږي وړ کې بچو نه خرڅېږي والاخذ لا يجب علم الوالد او خسر نه سکه مګه د مول نه مشه وینو خلی کنه کلام سن خای به مول نه خدا مول شو قال پنځه ان په دوه سره شي پنځه دا سلوشتمه شو او خدای به د مسمون نه کنه سلوشتمه او د زمین نه نصف العشره نیمه د لسمه لسمه خوشلوه هغه نیمه لاسې پیشه ا مسمون په دوه د دګینه راوسته او د حربین به له عشر وخت پیرانه سمان خسري یعنی پیرا شذری پی په دوه سره شه اې پر حساب باندې ساتي دوه سره دی کنه که دوه سوي کنه وي کنه که په ده باندې قرضې وي کنه وي کنه دا یې د وطن ته رولو د سره دولت ته کنه میږي غیري میږي خپل کې کنه دا یې څه کنه جزیا پرې کوم حقا ذا امر عمر امر عمر سعاته سعاته د هرنګ امر کوم عمر فرق سره خپل کنه سعیونه ته سعاد مد سعید خپل عاشرت امر کړو کنه چې مسلمان سره وشتمو خلا ازمینه کنه شلم لسم شلم وخلا وخربینه لسم وخلا و ان مر حربین به 50 درهمن که حربی 50 په مول پر وړو په سړي بونه په اخر بونه بیا لم یو خزم نو شونه اذن به صاحب شي وخصله چې 50 سره سوي به مر کامي کنه نو به اخر سره نو خلی الا یکونو یاخذنا منا من مثلا مگر وتا چې دیا امیسته دوګرنه اې مر انداز نه وخلی مسلمان سوداګر چې ویر شي کنه هندوستان ته کنه بیا چې په داسې پیویا به دې ټکس نو خلی بیا میډ باو نو خلی کنه او کدی نو خستو چې دا حکام دي کنه ورسا کنه بیا میډ باندې په دې سره سمنه وخلی کنه لأن أخذ منهم بطريق الحكمة جزاته ځکه چې وخصل دی کنه حربیور دا په طریقه د انتقام دی خو انتقام نه وخلی پیر په کوي بیا چې دای کنه میر د سوداګر نه چې 15 سپی مول ویو نو خلی کنه د میر به دا پیر ولا پرکې میر به نو خلی کنه او چې دای نو خلی دا احسان کولی می سره می خو الله دې احسان لایق کنه چې میر به نو خلی وخصله دې نه په طریقه دې مجازات دي په طریقه دې انتقام دي په طریقه دې پیرو په کول دي امیر به ته کسي کا چې دای سمي سره معاملې کو کنه دا حکومت دوی ته سر پیدا کړی چې دې به شو تعرض ده پوه سه ورکه چې مشته د وخلې دې کنه حربینه په طریقه د حمایت او خلې چې مشته یې غیري بل خو مش په دبونې حق رو لکنه و د توی چې دا په طریقه د مجازات دی دا خو مجاز نه انتقام وخلی دی مثل دوګر سره معاملہ کو کنه په طریقه د مجازات دا وکا علت هغه چې مجازات دا او کایلت حمایت تا کنه تورد د علتین مستقلتین په معاملې وحده خو نه ځاري کړي چې آی سبب دا یا آی سبب دی وخه برابر یو کنه جواب دا چې یو نفس وخصل دی او یو دا مقدار وخصل دی کنه نفس وخصل په طریقه د حمایت باندې کنه دا دیو خلکو که چې مشکنه په د حق ته تو کنه کفر یې تو کنه جان غیر محفوظ ده تو مال غیر محفوظ ده کنه هو تو تمیز وزا ولا غول تو مې پرېښو کنه پته مې امن درکو کنه اې دې حق پرې کنه نفس او خپل په طریقه دې حمایت دې مقدار د مشته دې نه کنه سره سره دا غلا سمو خلی دا ځکه چې دې امیر له سمو خلی کنه دا مقدار په طریقه دې مجازات بنده نه لسمه به می موته ونه خکې میر د سودګر دی لسمه خلې کنه کدی دی می سودګر نه پنځه و خسته میر به پنځه ونه خلې کنه او کدی دی می سودګر نه کنه به شلمه و خسته میر به شلمه نو خلې ا کنه کنه دغه نو کنه چې سلو سمه دو کنه به خلاف مسلم او زمي خلاف مسلمان نه و د زمينه لان مخوز قد اخو زکوت ته مسلمان لا مقرر ده زکوت اصل وشتموي او زه په ها یا زوګین زکوت ته کنه چې ازمي ولا د دوګین د زکوت فلا بد من نصاب پښه د نصاب نه خصای نشته کنه چې نصاب دی دې پر چې ساري غون په لوړ شي په دې وختو کې کنه وهذا في الجميع سيره وفي كتاب زکات او په کتاب زکات کې لیکلي دي مبسوط په کتاب زکات سي محمد سره چې کچېره کنه دې خربي اپنځه سي په پروړې نصاب نه د دوا سوال دي کنه لسکی مول دا پی کنه ادوی سوری پی مول دا دا کنه پتا سره ولا شي کنه سه کې دې تسنه شوې ته ویلا نه میډو سره د خدمت نه کړه چې میډو د نبی په دې راځه کوتنه وخلی کنه جزیه ونه وخلی قال وين مر حربي ب 200 درهم كثير حربي دواس وري بي مول برول بو عشر بونه ولا يعلم كم ياخذ منا او د ميد عشر ته پاته لګی دا چې د ميد سودګر نه ميد سمره وخلی بیا خود من عشر و ته به لا سمانو خلی کنه على سما وته دو چې میشه پات نه لګیږي لکول عمرته هو فان عياكم في العشر عمر کنه خپل عشر ته دا فرمان لږلو کنه اول هو تکسی ته ملي مويشته چې د کپیره ملکینا د میسو دوګر نه سمرو خلی د مرته سمرو خلی کنه او کتو چې درمنداک نشته سړی کې صفات لګی دا بلا سم او خریتو سره نه کنه اوس وروته چې باته نه لګی یو ریکه چې ویزا دې ورکړه کنه او ارخلوسه کو چرسا دا دې وعده سره کچې تو جان به محفوظ تو مال به محفوظ کنه امن دې ورکو کنه کله نه خبره چې مو ټول مول زبط کېږي به چپ پلو کنه دا مسلمان به دکان وکړه کنه دا به ټول نو خلی و ان کان له خذن اصلا او کله دا سو کچې بالکل مثال دګر نه سنو خسرو بلا یو خزو امی سودګار به کنه بدینه اسانه وخلی کنه ابا د سه پردي سودګر ليترك الاخذ من تجارنا اگر که حق دغه دا چې میر به نو خلی دی به نر نو خلی ان اسلام یالو ولا یعلا دې ته حق نشته چې میر سودګر نو خلی دا ملک دې میر وکنه خو هغه چونکې په وطن د قبضادو اړي کدي اکثریت ته مسمون کام نه مسمون چې پرولو زیر سره کو کنه دا به حقیقت چې میر نو خلی او میر ته حق سره میر نو خلی کنه ځکه چې وخصل کنه په هر ورشي خدا خو دې مخ به کنه مول به بخنی دو سودګار مول پر وری کنه دا به په دې روډ باندې بار بار تیرېږي کنه مې نو خلا ونه خلا ونه خلا کنه ټول کنه سا نه به ګاټر پته شي به ولر پته شي استثال دې مول ده وحق الاخذ لحفظي او د حق او خصوص کې دا خو دې زورو کې دوی چې میږي غیري دا خو تخپل به تحال شو کنه زورو کې نه وکړه نه بار بار بنو خلی یو ری بو خلی لکه زکوتا چې پکوټ یور ده درنګې دغه جزیه او دا ټیکه صاحب په حربي باندې په کوټه بیور وي دوه مر بنو خلی عمر فاروق صاحب خلیفہ و یو نصرانی دا کنه فرنګای دا وس په وسرا و په عشر باندې کنه په ویرانو وای چې ټیکه سره کا جزیه رو کنه وای چې صاحب یو خو درنو خسته ده ایوه ته چې بیا به رو کوي کنه دا بر بیا رو خسته ده یې سرکای ویني ولا ولا چې پکې مې دا کاشه بي کنه په تاریخ ذکر سره سره هغه اوس مې ورپېښ وکنه ورو له مرفوض ته مدینه ته راپورټ وشو وکنه روړو هغه په جماعت سره کنه په چوکټ په لوس ونیول جماعت شو ګوښه لوس وکنه چې یا مل مولین و چې لبې کوي چې هغه سني مدد سره وکا و چې سو شول و چې عاشر د بار بار مون خوشل وخلی کنه یو له خصه بیا مې اوس په ورکه بیا نه وخلی و چې ورسا دا وی ته ویلور دا غریب چې هو تو امیر مؤمنین یو تو عاشر دا کنه او ظلم سره کوم مو ته به سخاطر کوي چې د خاطر را کنه دا و خلی کنه یا به سړی سره لږه کنه ولې هو ټلیفون نه وي نو چې به سره ساوي چې وشوله ډېر پریشان شو غریب ډېر خپه شو کنه مروار ورشو کچې دا خو کنه امو پر یو دغه درخواست منظیر نشو غیر مسلم یا فقلیت سی کنه امو پر یو نشو ورد لراو شو بیا کنه چېګه آشه تر سدو کنه یې اوس په تیرا پلوشه وتلی وی کنه غبراو دا چې ترې ډېرې کنه ما فيه نو وصل چې الله د وس په سره پروا کنه وې چې سره ان شاء الله په دې لار شغو له خنو ټلیفون وو نه چې تصویر لیدل ده کنه چې سره غیر سایت تر شو ده کنه وې چې عمر فاروق صاحب کنه فرمان رسول الله چې ذکر کې د وس په ورکو کنه حکم رسول الله ده هي ورو کې د حکم یو رسول الله څنګه ده کنه په دې لار به تر شوې سکتی کنه پاوه چې اسلام ورو کنه مسمور شو ده نصرانی ځکه چې بار به خسر خدا خو استثال ده مولا و حتی و خصو که خواه حفظات پری شروع که ده پروی ده خو شروع که ندو او بل دا چه و حکم ده امان اول باقی ده میشه که آدھا یوزاو تا ولگا ولا کنا آه کنا همان یاسه پو تشوه ده کنا پا ده مرشده یا برطلا نده کنا و بعد الحول یتجددو و کل نبادو چې کول په وړي به بکر رضا دای بیان وی وی دا به نو امان وی به نو ټکس بیا پرې کوي امان به نو ویری لانه لا يمكن من مقام الا حولا لانه لا يمكن من مقام الا حولا ځکه چې حربي ته به تمکین نه ملاویږي قدرت نشي ورکول په تام کا بوندې مګر پیرا کول مقام نه تام کا په در اسلام شه تم کېدلې لانه لا يمكن من مقام اتمکین سلا مینرسي ځکه چې کنه قدرت په نشي ورکول اتم کولې په در اسلام شه مګر پیرا کول و دا ویل کول چې لانه لا يمكن من مقام الا حولنا مگر کنه قدرت نشي ورکول اتام کې مگر پیرا کول د چې پیرا کول په تیر شو پیرا کول به زاوت ولا کې دا نو کول په شری شو کنه او به دا نو خني به خو ځکه چې مکمل کنه کول به زاوت ملاو دو کنه اقول خو تیر شو هغه چکیم چې څه وتا اول خو تیر شو دا بل خو کنه بل کو په شری کېږي ا په سم علي مېری کا چې دوی ا په کول نه به پیرا ا کول به زابه نه وته لګیږي مکمل کول نه زابه نه وته لګیږي کنه هغه وخت در شو دا چې کوم اواله ولد کنه دا بل خو به نه وکنه هغه دا کول دا ونی به زابه ته کې نه مامن به ته ملوي و دویم نمبر کې چې نه پیرا کول به زابه ته لګیدل شي ا دې ونه دا جو چې پراوي تویل لانه لا يمكن من کامل حربی ته به د تم کولې په در اسلام سره تم کولې قدرت نه ملويږي الا حول الا قريب من حول مگر کو ته ورنږدې پیرا کول ویزا به نه ته لګوي کو ته ورنږدې بچاله پیرا کېږي کنه یو لس میاشتې یو لس میاشتې پیرا کېږي ته به چې ویزا نه وی کنه ویزا نه وی که یو ځکه نه لوړ شه یا به درې هندستان ته خپل ملک ته به شي کنه یا به دې کبیا کنه عمل وی وی او چې کول پیرا کېږي به نه وی کنه بیا به نو ټیکس پر کوي نه دوی ته مجاز مرد الا کنه قریب من حوله پیرا مکمل کول به خربیتا مسمون حکومت مکمل پیرا کول به زابه نوې ته لګي او په ځینې نسخه دې چې دا الا حولن ټکا رنګ ده بالکل دا الا رنګ ده لانه لا يمكن مقام حولن ای پیرا کول کنه تمکین او قدرت په نه کنه نوې ته ملوي پیرا کول دا غا صحیح دو کنه دا خبره صحیح دو هو د الا رنګول نه پچار بلکې طویل به پښه کیږي نه ځکه چې پنځه الا ټکشتا نو ته دا طویل به کې کچې کا قریب من حوله پکړ شدا مسله دا څه کنه چې ولا یمکل خربی فینا سنتن یکه زبر دا ولا یمکل خلبی الخربی فینا سنتن خربی ته به په در اسلام شه پیرا کول باندې تمکین وکنه قدرت ته نشور کوله دغه یو مسله وه د فقی جزیا چې په دې باندې په هندوستان شي عمل نه وشو په یو کنه مقابل نه کنه چې نن تاریخ سره هغه سزا مشته ملاویږي هندوستان دار اسلام و مغلیه حکومت کنه بچونه په دې حکومت ته بابر دې همایون دې شاهجهان دې اورنګزیب دې دا کنه اخری بچونه مغلیه ولکنه دوته چې کله د هندوستان ته رول د ټول یو هندوستان ویجرې کلکتې نه وسه تر دې زی رسې کنه ا د کندهار نه د ټول یو کنه هندوستان بل شو سلویر صوبې وې بنگال یو صوبه وا کشمیر بل صوبه وا کنه او پنجاب بل صوبه وا بلوچستان بل صوبه سلویر صوبې وې د دې مرستر حکومت وو یا مسلمانې خو انګريزون رول کنه دا د برتانیا انګريزون رول اتجارت په غرض باندې هغه ایست انډیا کمپنی نوم ورده لوي کنه ا خو دې کنه بلا څه غزدل غزدل غزدل کنه چې وشه په حکومت باندې کمزا وکړه کنه ا په حکومت کمزا وکړه کنه وې نیولې ای ورسې پیرا دې کنه ازود نه کنه هغه کنه کلو خیر باندې پریشه ده کنه کله لوک کومه حالت پریشه ده کنه په دا مسله عمل نه کړه مسلمان به اختیار کو کنه چې کافر نه بزون کړي کنه په هر شکل کې سودو غره په شکل شي کنه کاسه په شکل شي کنه پیرا یو مکمل کول دا کنه په مرشد کنه پر دې يا شي عرب لون ذكر دي كنا والأخذ بعد لا يسد ماله ويقول نبدا وخصل بدا مولي سسان نرولي دا وتا چې کنه دا در اسلام در خلق ته لور نیوي دوی ته داسې ګرځېدو و ان عشره که یو یې اوس پرې کړو فرجال د الحرب لور خپل وطن ته ثم خرج من یوم ذک په دې ورځ بیا وغلوي عشر ايضا بیا به عشر من وخلي لانه رجع بامان جديد ځکه چې دا په نوي وزار ولا دا په نوي امان ولا هغه امان موت و وقدر اخذ بعض لا يزي الاستعمال درجه وخسر رجوع بعد دا استثاله نه کو کنه مولي وړه دا سمر کړه دا د نره مولي وړه دا کنه په داسې استثاله نشته